مگر دا وای الا یشاء الله مگر دا چې وغواړي الله واذكر ربك ويا دو رب خپل اذا نسيت کله چې ستانه هیر شي وقل وای عسى ان يهديني ربي قريب له هدايت کی ماته زما رب دې په اعتبار د تلاوت سره او په اعتبار د نزول سره یو ولسم نمبر دی شان د رسالت د دې مضمون دی بسم الله الرحمن الرحیم والضحى قسم دی زما وی محمد خپل رب پریخې دی او په قار شوی دی ورته نو څو وخت پس الله وحی راولېګله چې د وحی زمون په حکم باندې د ضرورت مطابق راځي نه خپل رب پریخې نه د قار شوی دی ولل اخرت خیر لک من الاولى او یقینا اخرت ډیر غوړه د ستاده پر د دنیا نه یادار چې را روان وخت رستنه وخت ستاده پر ډیر غوړه د ډومبنی نه اوس تکلیفونه دي دا تکلیفونه به ختم شي ورستنه خو خرا روان دي ولا سو په یعطیک ربک فترضى زرد چې درب کتاب استعرب نتب خوشاله شي الم یجد ک یتیما فآوا آیتی بیا مونږ ته نوی یتیم نو تا ته ټکانه درکړه او وجدک ضالن او توی به خبره د ضالن معنی سبل سونه کې تاسو دلته معنی د ضال به خبره وي فهدا نو هغه درته هدایت خودو یعنی دا شریعت ووجدک ضالا فهدا دی به خبره بیا مونږ دی نو هدایت له توکو علم درکو او به ته غریب بیا مونږ دی وین ته وی غریب ته الله مالدار کړي او اما السائل فلا تنهر نو سوالګره مرټه نو چې د علم او د مسلې ته پوس د نه کوي نو مرټه او که سوالګره راشو مال د نه غواړي نو ام میرټا د دې دوانو جواب د یو آیت کې دی او اما بنعمت ربک فحدث او هر چې د نعمت د رب ستاسو په تابع دی نو دا غي بیان کوا سورۃ الشرح 94 نمبر دی په اعتبار د تلاوت سره او 12 نمبر دی 12 نمبر په اعتبار د نزول سره مضمون د دې شان د رسالت دی بسم الله الرحمن الرحیم علم نشرح لك صدرك آیا نه د کولاو کړي مونږ ستاده پارستا سینا شرح صدرم درکړي یاد او ذکر او خبرې خدا ابو جهل او دا ابو لهب چتی دي د مشرکانو چتی دي او الله حکم ان الله خوش خبری راولې غلا ورفعنا لك ذکرک او نن تر قیامت پورې د ابو جهل او د ابو لهب څوک نوم ناخلی او که نوم واخلی نو لعنت پیوای او هغه زیونه کم زینو کې چې د ابو جهل او د ابو لهب او د عتبه او د شیبه غلبه وا د رسول الله مزمت بکې د صلی الله علیه وسلم نن درود سلام لګل کېږي په غبانه د ابو جهل او د ابو لهب څوک د سره نومم ناخلی د بدر پر طرف باندې ور رواني په کم کوی کې جوړ غرزولې شو دا غیم څوک تپوس نه کوي چې هغه چرته دی ورفعنا لك ذکرک او نن په ټوله دنیا کې دسی یو وخت نه تیریږي سلام لګل کیږي په دې پیغمبر باندې صلی الله علیه و آله وسلم ورفعنا لك ذکرک او چت کړه دې مونږ ستا یاد او ستا ذکر فإن مع العسر يسرا یقینا د سختو سره اسانې دي ان مع العسر يسرا یقینا د سختو سره اسانې دي پریزه کې عسر او عسر راغلي یسر او یسر راغلي دي او که تاسو دې کې لک فرق دی دا عسر سره الف لام راغلي دي د یسر سره الف لام نشته دی دا عربي یو قاعده ده وی کله چې معرفه معاد شي معرفه یعنی د پراپر ناون دوباره راشي په دغه یو جمله کې نو دا ځوانه یو شی دا وړم بیت نه چې څه د دین څه مرادي د دې دویم نم اقا مرادي او دا نکره چې کم کامن ناون ورته تاسو وای دا چې دوباره راشي نو دا دویم د اول نه بدلی بل شي نو دلته عسر د دنیا دی عسر د دنیا د دنیا د تکلیف سره مسانې دي او بیا العسر نم دغه د دنیا تکلیف مراد ده خو د بل یسر نه اسانه د آخرت مراد دي نو د دې دا تکلیفونه تیر کا په دنیا کې مسانه را روان دي هم د دې تکلیفونو په نتیجه کې په آخرت کې مسانه را روان دي پیدا فرغ د فنصب نو کله چې ته فارغ شې د جهاد نه د دعوت او د تبلیغ نه فنصب نو ځان ستړی کې په عبادت کې داس نه په قلاره کې نه دی و الی ربک فرغب او خپل رب طرف ته خلق را بل رجوع کوا سورۃ التین 95 نمبر دې په اعتبار د تلاوت سره او 28 نمبر دې په اعتبار د نزول سره مضمون د دې بیان د مبدا او د معاد ان د وړاندې پیدا کېدو د دوباره پیدا کېدو بسم الله الرحمن الرحیم والتین والزیتون قسم دی وی زما په انذر باندې والزیتون او په خونه باندې وتور سینین او په غرد تور باندې تور سینا چورته وای په دې ځکه مفسرین وای چې دا تین او زیتون دا دواړه په دې کې اشاره د شام او فلسطین طرف ته جلته حضرت عیسی علی السلام ان دا شریعت د دینه مراد ده او د تور سینین نه مراد شریعت د موسی علی السلام ده وهذا البلد الامين او په دې خار باندې چې دا امن واله دی د دې د مکی د اخیری پیغمبر شریعت مراد دی هغه ته اشاره دی پکې لقد خلقنا الانسان یقینا پیدا کړی دی موږ انسان په احسن تقویم په ډیر خصافت کې ثم رددناه بیا واپس کړی دی دلره اسفل سافلین د ټولو لاندې نه لاندې د زړه بدعملو په وجه الا الذين مگر هغه کسان چې ایمان راوړل نیک عملونه کړی چې په غار حرا کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې جبرئیل پړم بزل وحی کړي راوړي او د دې د دویمه حصہ هغه ده چې په هغه وخت کې نازله شوه چې کله جبرئیل ابو جهل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منځ نه بند کړي او پابندی لګوله بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق لولا فنم درب خپل هغه رب چې پیدا کړی دی ټول خلق خلق الانسان من علق پیدا کړی د انسان د یو ټوټې د وینې نه اقرا لولا وربک الاکرم او ستا رب ډیر زیات مهربان دی د دې نه معلومیږي راوړم بنه اقرا او بل اقرا کې په معنا کې لږ فرق دی اقرا لولا یعنی لولا په شان د متعلم او د طالب علم دویم ځل لولا په شان د لوستوین په حیثیت معلم لولا اورا او بیا بیانوا کېدل ارایت الذی آیت لري درې دغه کس ینها چې د منکی عبدن بنده اذا صلى کله چې غمونس کو ارایت ان کان علی الهدى آیت لري درې دلره کچرته وی دی په هدایت نستا څه خیال دی کله په هدایت وی او امر بالتقوا یا د حکم د تقوا کوي ارایت ستا څه خیال دی ان کذب وتولى کدی سړی تکذیب کړی دی ابو جهل او د ایمان نه مخړولې علم یعلم ایدی مکی صورت ده په ترتیب د تلاوت کې 97 نمبر ده په ترتیب د نزول کې 35 نمبر ده مضمون د دې حقانیت د قران او عظمت د قران ده دا د شپې عظمت بیانېږي چې په کم کې دا قران نازل شوی دی چې دا ليله القدر ده او د دې نزول نه مراد څنګه چې مخکې دې بیان په اول کې کړو د دې نه مراد انزلناه نو نزلناه معنی ده لګلګم نازل کړي دي انزلناه معنی ټولم نازل کړي دي نو د انزلناه لفظ کوم ځای کې مراغله دي د دین مراد نزول د اسمان نظمه کې تنه دي بلکې نزول دي د لوح محفوظ نه بیت العزت ته چاغه د اسمان د دنیاوی اسمان کې چې کوم دفتر دی هغه ته ټول مکمل نازل کړه شو دا غي نفس بیا لګ لګ نازل شوی دی ان انزلناه فی ليله قدر یقینا موږ نازل کړی د دلره دی قران لره په ليله القدر کې په قدر والا شپه کې و ما ادراک ما ليله القدر او تا ته څه قدر چې ليله القدر څه شپه ده ليله القدر دا د قدر شپه خير من الف شهر ډیره غوړه د زرو میاشتونې غوړه د دې عبادت د زرو میاشتونه تنزل الملائکه والروح نازلېږي په دې کې فرشتي او جبريل امين باذن ربهم د دې د رب حکم من کل امر په هر امر باندې په هر حکم باندې تر بل دې شپې پورې سلام هي دا سالم ده سلامتیا ولره حتا مطلع الفجر تر سبا د خطو پورې الله دې مونږ ته نصیب کړي شپه سورۃ البینہ مدنی سورۃ ده په ترتیب د تلاوت کې 98 نمبر ده په اعتبار د نزول سره 100 نمبر دی مضمون د دې ضرورت د رسالت دی بسم الله الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا ندی هغه کسان چې کفر کړي د الله او د رسول من اهل الكتاب د اهل کتاب نو د مشرکانو نه منفکین منکیدون کی حتا تاتیهم البینه تر دې چې راشي دوی ته بینه دلیل هغه دلیل څه دی رسول من الله چې هغه رسول دی د الله د طرفه یتلو چې لولي صحفا مطهره هغه پاک صحیفه سورتونه د قران چې پاره کې لیکل دي قیمتي لیکل دي احکام دي قیمتي وما تفرق الذين او تفرقه نو پیدا کړی هغه کسان چې ورکړی شو ورته کتاب مگر د دینه پس چاغو تر اغلی وبینه دلیل وما امرو او دیو ته حکم نو شوی مگر د دې ليعبد الله مخلصین له الدين چې دیو بندګیو کې د الله خالص کې داغه لپاره دین حنفاء یکسوشي او منس قائم کې او زکاتونه ورکي وذالک دود دین القیم او دغه دین نهایت صحیح او درست دین ان الذين كفروا یقینا خلق چې کافران دي د اهل کتاب نو د مشرکان نه په اور د جهنم کې به همیشه به پاره کې اولائک هم شر البریه دا دی تو بس د ټول مخلوقاتنا ان الذين امنوا يقننا خلق چې ایمان راوړ او نیک عملونه کړی دي اولائک هم خیر البریه دا دی د ټول مخلوق نه بهترین خلق د دیو بدله د دیو درب سره ده چې هغه جنتونه دي د همیشه والی چې بهیږي بلاندې دغه نه نهرونه همیشه به یو پاره کې همیشه همیشه رضی الله عنهم ورضوا عنه ذالک لمن خشی رب دا اجر دا غچا د پاره دی چې د خپل رب خشیت اختیار کړی سورۃ الزلزلہ مدنی سورۃ ده 99 نمبر ده په تلاوت کې او په اعتبار د نزول باندې 93 نمبر ده مجازات او حیات بعد الموت د موضوع ده بسم الله الرحمن الرحیم په دې ورځ باندې به دا ټول خبرونه بیان کی بان ربک او حالها ځکه ستا رب دې ته وحی کړی د حکم ورته کړی دی یوم اذن په دې ورځ باندې په دې ورځ باندې یصدر الناس واپس پر شي خلک اشتاتن ډلې ډلې ليروا اعمالهم چې خپل عملونه ورته وخدل شي نو هغه چا چې عمل کړی په اندازه د وی ذری د خیر عمل نیک نو به ویني او چا چې عمل کړی په اندازه د وی ذری بد عمل نو به ویني سورۃ العادیات مکی سورۃ ده 100 نمبر ده په تلاوت کې او 14 نمبر ده په اعتبار د نزول سره د دې موضوع او مضمون اجتناب دی د محبت د مال نه او د ناشکرۍ د نعمت نه بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا قسم دی زما پاغه منډو وهون کی اسونو باندې چې هغه پرشار کوون کی دی فالموریات قدحا قسم دی زما پاغه اسونو چې هغه ور کې دي په ټکر خړلو سره چې قدمونه په ځمکه باندې لګي او ور وباسي فالمغیرات صبحا قسم دی زما په هغه سونو چې هغه حمله کوونکې دي په وخت د سبا کې په اثر نبی نقعا نو چتونکې دی هغه ګرد غبار لره په وسطنا نو ننوځي هغه په دې غبار سره جمعا لخرو د دشمن ته یقینا انسان د خپل رب د پاره ډیر ناشکر دی و انه علی ذلک لشید د خپل ناشکرې باندې گواهه او یقینا د د محبت د مال د پاره ډیر زیات سخت دی ان ډیر ډیر سخت بخیل دی افلا يعلم ايد نه پويږي کله چې راپور تکړه شخص چې په قبرونو کې دي او حسل او ظاهر کړه شخص چې په سینو کې دي په زړونو کې دي یقینا د دې رب په دیو باندې په دغه ورځ ښه خبرداري سوره القارعه مکی سوره ده 101 نمبر ده په تلاوت کې 30 نمبر ده دیرشم په اعتبار د نزول ایمان دی په جزا او سزا باندې موضوع د قیامت او آخرت بسم الله الرحمن الرحیم القارعه ما القارعه هغه ټنګون کې ټکون کې مل قارعه سب دا ټکون کې وما ادراک مل قارعه او تاسو سب در چې دا قارعه څه شی دی یوم یکون الناس په دغه ورځ چې شی به خلق کل فراش المبسوس پشان داغه پروانو چې خواره وار شي د پتنګانو چې خواره وار شي وتكون الجبال شبه دا غرونه کالعهن المنفوش فشان دغه وړی ودلې شوی فاما من ثقلت موازینه نار هر غسوب چې داغه تل د اعمالو درنشي په هو په عيشه الراضيه نو هغه په خوشاله ژوند کې دلپسند ژوند کې وي او د چا تل چې پکشي نو زید هغه حاویه ده یعنی کند د دوزخ ده و ما ادراک ما هي او تا ته څه پته چې را کند د دوزخ څه ده حاویه څه ده نار حامیه دا بل کړه شوی اور ده سورۃ التکاثر مکی سورۃ ده 102 نمبر ده په تلاوت کې 16 نمبر ده 14 په اعتبار د نزول سره مضمون د دې مزمت د غفلت د اخرت نه بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر غافل کړی تاسو مقابله د ډیروالي د مال او د اولاد حتا زرتم المقابر غافل وی غافل وی تر دې چې ورسېدې قبرونو ته نو الف چې مړ شوې پتر ته ولګې دا کلا هرگز خبره داسې نه سو پتعلمون زرد چې تاسو به پوښي ثم کلا سو پتعلمون بیا وعید بعد د بل وعیدنا زرد چې تاسو به پوښي سورة العصر مکی سورت دے 103 نمبر دے په تلاوت کې دیار لسم نمبر دے په اعتبار د نزول سره او مضمون د دې صیانت او حفاظت د عمر دے د هلاکت نه امام شافعی رحمه الله فرمایي ک الله تبارک وتعالى نورس وحی نه را لګلی او دا یو صورت را لګلې وې نو دا د هدایت لپاره کافیو دیو جنا د صحابه کرامو دا عادت چې کله به یو بل سره ملاویدل سورۃ العصر به خامخا یو بل توی بسم الله الرحمن الرحیم والعصر قسم دی زما په وخت د مازیګر یا قسم دی زما په زمانه باندې خو الله چې په کم شی باندې قسم خوري دا څومره چې تیر شو نو هغه په جواب د قسم باندې گواه کوي نو وای دا زمانہ گواه ده دا زمانہ چې کومه تیریږي دا تیریدون کې زمانہ گواه ده ان الانسان لفی خسر چې انسان په تاوان کې دی ټول انسانان په تاوان کې دي دا لکه طالب علم په حال کې ناسي وخت ضایع کوي او غړې لګیدلی یو غنټه پوره شو بل غنټم په تیرې دود او طالب علم لایس نه دی لیکلی د ایگزامینر ورته وایي دا چلیدون کې غړې گواده چې په خساره کې پیلې ځکه اوس به سو نه کړو نو وخت د نه ختم شو نو دا زمانہ گواده چې انسان خساره کې دي مګر سلور صفات والا خلق د خساره نه بچ دي ټول انسانان په خساره کې دي الا الذين امنوا مګر هغه خلق چې ایمان راوړو وعملوا الصالحات ایمان ټول تشریح قران مونږ ته کړی دا وعملوا الصالحات او نیک عملونه وکړل دوا وتواصو بالحق او یو بل ته د حق وصیت وکړو وتواصو بالصبر او یو بل ته د صبر وصیت وکړو نو ایمان راوړو نیک عمل وکړو به د دین تبلیغ شروع کو د حق تبلیغ شروع کو به جهاد او جنگونه شروع کړل سخت رالی نو په سختۍ صبر موکو نو دغه د خسارې نه بچلی سورۃ الهمزه مکی سورۃ ده 104 نمبر ده په تلاوت کې 32 نمبر ده په ترتیب د نزول مضمون د مزمت د محبت د مال ده او د غفلت د آخرت بسم الله الرحمن الرحیم ویل لكل همزه هلاکت دې د پاره د هر پیغور ور کوونکی لومزه د غیبت کوونکی الذي اغکس جمع مالا چې جمع کړی دی مال وعدده او شماری نشمار دی دی او شماری همیشه يحسب دې ګمان کوي ان ماله اخلده چې د دا مال به دې همیشه پاتې کی په دنیا کې نو نه شي پاتې کوله دلته یو دې عد يعد عدا شمارل نو محض شمارل د مال بد شي نه دی چې سړی خپل پیسې شمار کړي د ضرورت لپاره شمارل ضرورتي په شماري خو د غواړي راغست غواړي دا شمار نه د عد يعد عدا نه دی بلکې دته وعدده عدد يعدد تعديدا مطلق شمارل من نه دی خو د خون نغستو د پاره شمارل اسی قتل چې ډیر شو بیلنس مل طالبونو کې بینک دغه نه بیلنس څومره ته ورسېده دا د خوند غستو لپاره دی د مال نه خوند اخلي يحسب ان ماله اخلده دی دا ګمان کوي چې دا مال به همیشه پاتې کی کلا هرگز داسې نه ده لا ينبذن في الحطمه وبغرزول شي دی په لمبو د اور کې خو حطمه څه شي دی هغه چکنا چور کوونکی ریزه ریزه کوونکی وما ادراک مل حطمه او تا ته څه پته چې دا حطمه څه شي دی یعنی دا مریزر زکون کې څه شی دی نار الله دا د الله ور دی الموقده چې هغه بل کړی شوی دی التي هغه ور تطلع على الافئده چې دا به ورخیږي زړونو باندې په زړونو باندې ورخیږي ان دې اثر به زړونو ته دن رسیږي انها عليهم مؤصده یقینا دا ور په دیو باندې را بند کړی شوی مؤصدتون را بند کړی شوی به په دیو باندې فی عمد ممدد پستنو کې چې وګدی وګدې ستنې به خدا ستنې بم سد لرګي یا سره سیمټ او سیخان نه جوړ شوی په جهنم کې دنه چې سدي دا ټول د اور نه جوړ دي دا د اور مور دی پرې کې دنه چې سم مسندونه دي لکه ناستو زینو د غم د اور دي چې خوراک د غم د اور دی او چې سخاک د غم د اور دی او دا ستنیم د اور دي نو دا اور برابر شوی په دیو باندې په هغه ستنو باندې چې هغه غټي غټي وګدي ستنې دي او دا ستنې هم د ور نه جوړې دي او اخر دعوه دا یو خدا چې سبا اخرنه ورځ د تاسو په پرستنه ورځ هم یادې چې د دې علاقې ټول دیندار خلک د یو زنا د بل زنا د پیښور د یو ګټ نه د بل نه تر دې پوري چې سکال کې د شي د صبح سرحد د ډیرو ځایونو نه بر ډیر میلمانم دل تراغلي د حیات آباد چې څومره خلک دی دا ټول به سبا میزبانانی خو هغه ټول خلک نه، دا څوک چې مستقل شاګردان دلته پاتې شو، قرآن یې زده کړو، نو تاسو ټول سبا کارکنان یئ، تاسو میزبانان یئ، دا څومره چې انتظامیه ده، څلوېښت ورځې همداسې یو پروګرام چلول، زما په خپل ژوند کې او زما دا څومره چې تجربه ده او څومره څه مې لیدلي دي، زما په ژوند کې د دې مثال نشته چې څلوېښت ورځې په یو ځای باندې خیمې لګېدلي، بلپونه لګیدلی او سیستم ټول لګیدلی او سلوي خرز یو اجتماع روانه ده او دا ټول تکلیفونه او مشکلات راځي دا د حیات آباد د جماعت د نظم او د کارکونانو سر تر رسولې دي الله به یقینا دی ولاجر ورکي او دې کې زمونږه دعا تم کې دې شي حاجت را نشي چې دوی ته مونږ دعا وکړو ځکه دیو دا ټول ستړیم د الله درزا د پر په دې تیار کې او پر بارانونو کې تیر کړی دا خو سبا د دیو د ملګر ملګرتیا او د دیو د مدد ضرورت دی دا ګاړي به ډیر راځي خلک به ډیر راځي میلمانه به راځي ناشنا خلک به راځي څوک به سخت برداشت کولی شي څوک به نشي برداشت کولی هغه دا چې تاسو خپل میلمنو له ځای ورکړئ تاسو یو ځای بل ځای غاړو ته کینئ میلمانه را مخکې کړئ کوم ځای چې میلمه خوشحالیږي هلته کینوئ ځان باندې تکلیف تیر کړئ او خپل میلمانه خوشحاله کړئ زنانم د دې خیال وساتئ هغه ماشومان چې تاسو په خپل سمبالول شي نو ما غرض ځان سره کراولې انتظامی والا خوای چې کما شومان بالکل دی ورانه ولي خو یقینا تکلیف به ما شومان په کورونو کې پرې خودل ممکن نه دي او د دې اخرنی پروګرام تر دیو حاضرېدل یقینا د پیدې نه خالی نه دي دا ما شومان هم چې الله تعالی سنو چت کی نو کله کې دیش د لوی په وجه نه خو د دې ما شومان په وجه الله زموږ دعاګانې قبول کړي او تاسو ټول خپل چې په خپل کنټرول کې وساتي په ډېر رش کې دام کې لشي تاسو بچي تاسو نه یو قابل خو ورک شي او د ډېر لوی فیض نه او د برکت نه چې د دعا الله ته د توبې دی د دینه به هغه زنانه محروم شي چې بچی ته ورک شوی پاغي پسې بګرځي دې وجنه داګه ټول کنټرول وکي نارینم خپل بچی ځان سره سنبال وساتي او دا انتظامیه چې صدر توای نو سباله تاسو خپل خدمات کې پیش کوي نو د خپل رو جماعتي سره تاسو مازیګر یا د ماخام نه مخکې مخکې راورسې چې تاسو محسوس شي تا کارکنان دي دلته به یو خدمت کوي او تاسو ته بیا ډیوټیانې به هم درکړی شي دې کې خصوصا دا چې کوم زموږ سکیورټي والا انتظامات ډېر ګران کار دی خدا هم د حیات باز ملګرو وروس کال د بهر نه څخه خلک راغلي زموږ ملګري هغوی دا کار سمبال کړو اوس کال دا کارم د حیات آباد خپل نوجوانانو سنبال کړی دی او د پروسکرین ډیر په بهترینه طریقه یو کو ان دومره په بهترینه طریقه چې څه شکایت او څه مشکل مرا نه غي خدا گاډي ودرول تاسو په وخت برازي سبات په کار دي تاسو ټول په وخت راشي دا گاډي کله کله لري لري ولاړی سبات په کار دي چې ډیر نږدې نږدې په ترتیب باندې په خپل خپل گاډي ودروي او دسی په بی خیالی کې ترا کوزیږي هم اکثر ستاسو گاډي کولاو پاتې شوي ذمہ داران بیا بندي کله په تاسو پسې اعلانات کوي سبب دا ممکن نه وي چې تاسو پسې اعلانات وشو تاسو بیا په خپل گاډي پسې ګرځي خو په احتیاط په آرام لږ د کور نه په وخت را روان شئ د روزه ماتي نه پس ځان را ورسوي خدمت به مو کوي په خپل بم په اطمینان باندې دلته کېنئ او زنانه بم تاسو په اطمینان باندې دلته کېناسته شي دا کم فارمونه چې تاسو ته ملاو شوې دي دا تاسو مکمل کوي ګیټ باندې چې کوم د سکیورټي ذمہ داران دي هغه ته جمع کوي د انتظامی چې کوم افراد دي د شفیق صاحب ناشته نور ملګری دي خدا خامخا واله کوي په وخت باندې راتل د ټولې خبرې خوشوي د دعا ډېر درخواستونه دي او دې ځکه زمونږ زیات د دعا مستحق هم دا کارکنان دي اگر دې ته کلاس هم راغلل زمونږه تاورمان سي زمون د دې ذمہ دارم دی او دې پروګرام ډېر لوی بوجي او چت کړی دی په دې دوران کې داغه بچي بیمار شو یو بچي بیمار شو ابل ورځ خبر پرون راته وکوي چې بچي ته جاینډس لګېدل دی هغه په ډاکټر او هسپتال او هغه پلار دلته په کلاس کې زمون سره خدمت کوي دې تم خصوصي دعا وکړي چې الله دې دې بچي ته صحت ورکړي او دا نور ټول دعاګانې دي زم